أما بعد فقد قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار د نبی علیہ السلام یو صحابی دی حضرت عمار ابن یاسر رضی الله عنه هغه فرمایي چې درې سیزونه دي کې انسان په دې دریو سیزونو عمل وکړو او دا درې صفتونه په ځان کې یو ځای کړل په ځان کې جمع کړل دا د ده د پوره ایمان نښه ده دی کامل او پوره مسلمان دی د ده دا خبره امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې کتاب الایمان د بخاری کې راوړلې ده نو درې صفتونو باندې که انسان موصوف شي او دا درې صفتونه په ځان کې جمع کی دا د د پوره ایمان او د کمال ایمان نخه ده دی پوره مسلمان دی لومبی صفت الانصاف من نفسک چې انسان په خپل زړه کې د ځان سره په خپل انصاف وکړي یو خدا دی چې موږ د قاضي نه انصاف غواړو د بادشاه نه انصاف غواړو د بل مسلمان نه انصاف غواړو زمونږ د وطن د خلکو رواج هم دا دی هلکه دا بادشاه انصافدار نه دی انصاف نه کوي دا قاضي بې انصافه دی، دا ګاونډي بې انصافه دی، دا پلار بې انصافه دی، دا دوست بې انصافه دی. دا خبرې په خپل ځای صحیح دي خو لویه خبره دا ده چې سړی دې په خپل ګریوان کې سوچ وکړي په خپل زړه کې دې سوچ وکړي چې ما کې څونه انصاف دی نو که هر سړی د شپې د ملاست په وخت کې پس بلستن کې سر پټ کو او په دې زړه کې سوچ وکړو چې ما کې سونه انصاف دی د الله سره مې سونه انصاف وکړو سونه بې انصافي او نن ورځ مې د مسلمان سره څومره انصاف وکړو څومره بې انصافي خبره جوړه شو او مونږ خلق خپل ځان ته نه ګورو چې زه انصاف کوم او که نه کوم د بل نه غواړم ښځه په خپله سوچ نه کوي چې ما د خاون په حق کې څونه انصاف نن وکړو د خواخې او سخر په حق کې مې څونه انصاف وکړ پلار او زوی دا سوچ نه کوي چې زوی وایي چې ما د پلار په حق کې څونه انصاف وکړ مور سره مې څونه انصاف وکړ دارنګې پلار او مور دا سوچ نه کوي چې ما د بچو سره څونه انصاف وکړ څونه بې انصافي مې وکړه که هر چا په خپل زړه کې د انصاف سوچ وکړو چې زه د الله په حق کې مې انصاف وکم او د بنده په حق کې دې مې انصاف وکم د دې نه به اوچت مسلمان په مخ د ځمکه بل نه خو موږ د بل نه غواړو په خپله نه کوو او هر سړی په خپل زړه کې بس زړه د انسان قاضي دی که د زړه ته دې سوچ وکړو دې تعالی ډېره ښکلې فیصله درکوي دی تاله د دیندارۍ او د نیکۍ ډېره ښه مشوره درکوي یاره که موږ په دې خپل زړه کې دې زړه ته سوچ وکړو د خپل زړه نه مو د ځان دپاره انصاف وغوښته او دارنګې د مخلوق خدا دپاره مې انصاف وغوښته زړه به دله ښه مشوره درکوي خرابه مشوره به چرم دله درنه کړي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بادشاہ د امیر المومنین د روم د علاقې یو سړی راغی جبل ابن اهم او مسلمان اوس هم دا رواج دی او دا قانون او قاعده ده چې د بهر نه یو میلمه راشي او یو بادشاه راشي نو د وطن دا بادشاه د هغې عزت کوي په خپله ولا استقبال له لاړ شي او په خپله علاقه چکر ورکړي دی ورسره په خپله ګرځي نو د مسلمانۍ لوی اعزاز خو دا و چې دغه بادشاه ته حضرت عمر وفرمایل چې زه چې ځو عمره در باندې وکړم په خپله در سره ځم نا بادشاه په مخه که مکې شریفې ته لاړل حضرت عمر ورسره دی نور صحابه ورسره دي او مسلمانان ورسره دي ځکه دا د هغه جبله بادشاه لوی اعزاز شو که نه چې راځه عمر فاروق در سره ځي عمره در باندې کوي زما رونو عمرې له چې سړی ځي نو نیت چې وکړي نو دوه څادرې دا سړی واچوي هغې ته د احرام څادرونه وایي یو د پرتوک په ځای لنکي او بل د کمیس په ځای د دې ځان نه د املا نه راته وکړي او زنانه د پاره همدغه خپل لباس دی چې کم کې ګرځي صرف دومره ده چې مخ به باندې څادر به نه وېځاندی که څادر پې اچوي لږ لرې به اچوي چې د مخ سره څادر ونه جنګېږي رالل بیت الله له طواف یې کو په طواف کې تاویږي طواف کوي د لنګ هغه یو پلو پولیس کې ته په ځمکه لګېدلی نو یو بانډیسي و د هغه پې خپه پرېوته چې د خپې له زور ورکه او دغه جبله بادشاه چې مسلمان شوی و هغه قدم واغېست نو لنګ یې وسپړدی شو لنګ یې وسپړدی شو هغه زر لنګ راواغېست ځان نه یې راتاو کړو خو خو بادشاه و هغه خو دا د خپل ځان یو ډېره لویه بېعزتي وګڼله چې یو بانډیسي سړي زما په لنګ خپه کېښوده او زما نه یې لنګ وغورځو لاس یې اوچت کړ یو مضبوطه څپېړه یې هغه باندې سیله ورکړه هغه کې د هغه خپلې بادشاه هغه نشه وه د بادشاه هغه خوی پکې پروت و هغه کبر پکې پروت و چې یو بادشاه له په یو عام سړی پلنګ خپه کیدی او بیجا به دی کی څپېړه یې ته وویسته بانډیسی خو په سوچه مسلمانۍ کې اوسېده، د څوارلسمې صدۍ د بادشاهانو بادشۍ نه وه، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه امیرالمومنین خلیفه د نبی علیه السلام د هغه بادشۍ وه. فوراً بانډیسی لاړ او حضرت عمر ته شکایت وکړ، هغه هم په دې طواف کې ورسره روان دی، دغه بادشاه سره وی صیب دې بادشاه دې میلمه بادشاه چې مسلمان شوی دی جبله ما نه سپېړه وویسته، زه یې ووهلم. هلکه مېلمه دې خیر دی؟ وې نه جي نه، بې ځایه ووهلم. ما له خپل بدل بتیلی، ګوره موږ دونه عزت وله وکړ چې د باره راغی مسلمان شو، زه په خپله ورسره رالم طواف ورسره کوم، بلا مزل مې ورسره وکړ او دا ګوره مسلمان شوی دی او زه درته درخواست کوم. وې عمر! د الله د رسول خلیفه ما ته به سفارش په دې کې نه کې د الله او د رسول چې څه فیصله یې هر هله جاري که ګنې د قیامت پر ورځ به زما لاس کې او ستا به ګریوانې تا به د ګریوانه نیسم د بادشاه د مسلمانانو مال انصاف والا را دې سړي نه بس عمر ته چې دا خبره وکړه چې د قیامت ورځ زما لاس ته او د عمر ګریوان پړچېدو شو چې د الله دربار کې به زه زما ستا لاس او زما ګریوانې دا خو ډېره ګرانه خبره ده د شپې به ټوله شپه الله ته جړل او الله ته به سوالونه کول چې یا خدای لوی رعیت تیرا په غاړه کړی دی او وی به که د فرات دریا په غاړه سپی د تندې مړ شو د قیامت پر ورځ به د هغې تپوس د عمر نه کېږي نو سپی د فرات د دریاب په غاړه ولې د تندې مري اوبه خو شته دریاب خو شته خوله دې ښکته کړي که نه لیکن بیا هم وې نه ما نه به تپوس کېږي پکار دي چې په دې غاړو کې زه ځای نه جوړ کړم چې سپو ته او حیواناتو ته اوبه څکل اسان شي که حیوان او سپی غوندې حیوان د تندې مړ شو د دریاب په غاړه نو مانه به تپوس کېږي نو چې وی الله نه ویریږه عمره او د الله په دربار کې د قیامت پر ورځ به زما لاس او ستا ګریواني او ستا د رب او د پیغمبر چې کم شریعت او دین دی د هغې فیصله درنه غواړم اجبله بادشاه ته اواز وکړ وی دی خوا راشه وی دا بانډیسی تا په سپیړه والې دی وی او ولې دی ووهو وی د زما پلنګ باندې خپکې خوده او زبزې بیجا بکړم وی تاره د پلنګ خپکې ولې کې خوده وی صاحب زه خو په رش کې روان وم ما قصدن خو خپه نه دی ښودی د بلنګ پلس کې اوچت ځان پسې راښکه کنه د ولې ځان پسې په ځمکه پولس کې لنګ راښکه د عمر فاروق خبره وره دغه بادشاہ ته ویلا سکار دې ته مسلمان شوه ایمان دې قبول کړه اسلام خپل قاعده او کلیه دې خپکهږي بنا ما ستاده پاره د نصیحت مخ کې وکړه د تم استا سپارش وکړه چې دې تا تغګ نه کوي او اسې دې ابې سره معاف کی خو دې نه مني او د الله دربار کې فیصله غواړي نو دا مهرباني وکړه چې یا دې رضا کا دا باندې سي موږ به هم ستا دپاره مینت خیر دی ورته بیا بیا وکړو او یا وی که رضا نه شي نو د شریعت او د اسلام قانون دا دی چې د بادشاه او د ګدا او د امیر او د غریب فرق نشته چې سنګ سپېړه له تېز تېره دقسې به درنه وباسي ا بادشاه وی اخو خيارو هغه خو بادشاهي په کمقلتوب خو نه کېږي وی ما له مهلت راکه صاحب یو د درې ورځې زه زه به ورته څه مینتزاري وکړم رضا به یې کړم او تاسو به هم ورته ووایه رضا به شي وی ډېره ښه ده بس هغه درې ورځې کې دننه دننه هغه جبلا ابن اهم هغه مسلمان شوی بادشاه واپس خپل روم ته وتښتېده واپس کافر شو داسې اسلام مې نه دی قبول چې یو بانډیسی نه ما سپېړه وویسته او هغه بانډیسی به بیا زما نه بدل اخلي ځان ورته لوی ښکارېده واپس لاړ چې واپس لاړ نو هغه خپل قوم واپس په تخ کېنو بیا بادشاه خوشحاله شو ورته ځکه نه اوس خو به د مسلمانۍ د دین نام څه زده کړه کړي واپس بادشاه شو حضرت عمر تپوس وکړه مېلمه څه شو خو نه ښکاري تاسو وګورئ چې طلب یې وکړه شاهي مهمانخانه وغیره څه خو داسې عام کورونه به وکنه سړی نشته په تپوس شو هغه تښتېدلی دی واپس روم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی ډېره خره بس قسمت کې اسلام بنو مرتد شو واپس لاړ ډېره زمانه پس د مسلمانانو یو تجارتي وفد قافله تللې وه د هغه علاقې ته ده ته پته ولګېده چې مسلمانان راغلي دي تپوس یې وکړو څوک دا قافله د کم ځای ده وایي دا د مدینې شریفې ده مسلمانان دي وی او وی مال راوله یو مسلمان یو صحابي پکې ځان ته پیش وی د کم نه راغلی وی د مدینه شریفې نه وی د مسلمانانو حالت څه دی وی ډېر ښه دی ډېرې علاقې فتح شوې امیر المؤمنین عمر فاروق نوم خو یاد وکړ ډېر لوی رعب او دبدبه او د انصاف حکومت دی وی ما پېژنې د بادشاهانو به په سر باندې په دې مخ روبند اچو لکه زنانه چې بس مخ باندې روبن اچوي داسې روبن به اچوه دا به د هغوی یو عزت و هغه روبن یې ورته د مخ نه لرې کړه وایي ما پېژنې وی صاحب او مې نه پېژندې وی زه هغه جبل یم که نه هغه بادشاه ابن اهم وی ښه ته هغه چې مسلمان شوې او بیا واپس رالی وی او زومه قباد شی یرا وی تا پس خو امیر المؤمنین عمر ډیر خپه دی او دا تا دا اسلام ولې پرې خو ده ولې را لې خو هغه باندې سی رضا کو بکنه مونږ برضا کړو کنه دا خو د اسلام قانون دی اوس د اسلام په قانون کې خو دا نشته چې غریب له سزا ورکیو چې کم پکې مالدار دی هغه به دغسې ګرځي دا قانون خو دې ځای نه خراب شو کنه تاسو وګورئ په دې پېښور کې یو ځای بل دی خو که ګورنر یا وزیر اعلی یا یو وزیر په لاره تېرېږي نو د هغه دپاره د ټریفک د باتۍ او د څه اصول مسول نشته هغه ته لاره ورکوي مریض دی ولاړي مري دی که نه ایمبولنس دی ولاړي پروا نشته خو چې دغه بلا تېره شي هغه د قانون نشته او که چېرته مو تا غوندې غریب ولاړي اخودرېږه قانون دی پاس کړ د قانون خلاف ورزی دی وکړه راو باسه چا به دا لیسنس دی او دا کاغذونه دی اوس د جرمانه کوم سعودي کې دا نظام نشته مونږ خو دغه یو ملک لیدلی بل هم نه لیدلی هلته خو چې سره باتی بلی نو که د ګورنر ګاډي هم به ولاړې او که د غریب هم به ولاړې قانون یو شان دی حضرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو مالدار خزه و داغې نوم عایشه فاطمه نوم فاطمه غلا وکړه چې غلا وکړله غلا په برا ثابت شو نبی علیہ السلام مبارک حکم وکړ ولاس پته پرې کو نو ادا مالدار کورنۍ و نو هغه چې کوم قوم او خاندان هغه وی دا به بونډه ګرځي اوس خزه خو بیا هم داسې ده چې اوس د الک نه پرې کې خو بیا هم په کار نشي کولی خو د خزه مقصد خو حسني او لاس نه به ته پرې کې دا به د کور کار وار داسه مسله جوړه شو نبی علیہ السلام ته سفارشونه کو نو سفارش کې ولا حضرت اسامه ابن زید چې دا د نبی علیہ السلام ډیر خوخو د مرئی زوی د خډیر زیات خوخو د ته وته سفارش وکا چې دا جنې معاف کی نبی علیہ السلام نو هغه په سفارش کې راغی او نبی علیہ السلام مبارک ته سفارش وکړ سیب دا جنۍ چې ده فاطمه د هغې نوم او دې دا غلا کړې ده خو دا د یو رئیس د خاندان نه ده او صاحب که دې معاف کړه نو ښه به حضور پاک مبارک چې دا خبره واورېده دا ننګي مبارک د غصې نه سره شو غصه شو وی دا الله په حد کې او په حدودو کې ته سفارشونه کې د الله حد به زه نه ورکوم وی د ما نه مخکې چې کوم امتونه تیر شوي دي چې مالدار به غلا وکړه به یې معاف کوه غریب له به یې سزا ورکوله د امیر بچی به روانې وکړه هغه ته به یې سزا نه ورکوله او غریب له او مسافر او مسکین له به یې سزا ورکوله نه الله هلاک کړل وی زما د قسم په هغه ذات چې زما ساه د چا په اختیار کې ده چې دغه فاطمه څه کوي که زما لور فاطمه د اغلا کړې وی الله دې ته وزري مونږ وایو که زما لور فاطمه د اغلا کړې وی قسم پر رب چې د هغې نه به مې هم لاس پرې کوم خامخا به لاس پرې کېږي دې ته انصاف وایي دې ته عدل وایي چې بیا به پکې د غریب او د مالدار فرق قطعا نه د بادشاه د زوی او د بل چا فرق به پکې نه حضرت عمر فاروق زوی لام سزا ورکړي خپل بچی لام سزا ورکړي او صحابي لام ورکړي او بل لام ورکړي د حضرت علی رضی الله عنه حکومت ته داغه نه یو يهودي زغره چته واله ګوره بادشاه دی امیر المؤمنین دی اوس غره ته یهودي قبضه کړه اوس که یو دوه پولیس والی لېږلی وي پنځه شپږ سپېړې به هم والي وي اوس غره به هم پرې غشتې وي یو کس یې که لېږلی وی مې دا کار کوم لیکن هغه وی نه د شریعت د قانون مطابق به خبره کېږي نو د هغه په زمانه کې یو قاضي و شریح به ورته وي ډېر قابل قاضي و هغه شریح قاضي ته سه منو لګه درخواست یو لګه لکه سین چې عام من خلک جج ته یا قاضي ته درخواست کو چې فلان کې يهودي زمانہ زغره وهلې دا ته مهرباني وکړه دا زغره فیصله زماو ګوره صحابي ته وګوره او شریح قاضي او تابعین داغه نه لاندې سړی دی هغه قاضي دی هغه له درخواست ورکوي قسم دې زه وایم که مونږ خلکو د صحابه په یو قدم باندې خپه کېښوده یو قدم هم د هغوی را لاندې که که نه په مخ د ځمکه کې بې انصافي به ختم شي داسې مخلوق خدا د نبی علیه السلام مبارک نظر چې چال څو چا ته رسېدلی دی بس هغوی نه خلک جوړ شوی دی نو هغه شریح څه چل کوي او دې زمانې قاضي وې جج وې یو قاضي وې او بادشاه ورته خط لېږلی وې چې پلانکي سړي زما نه زغر یا شی پټ کړی دی نو هغه به بادشاه ته ویلو چې تم دربار مجلس ته راشه عدالت ته راشه پولیس به یې لېږلی چې ورشه د بادشاه دا شی دې په زور راوړه شورح څه چل کوي د شریعت او د اصول او د قانون د فیصلې مطابق علي صاحب ته په فلانکې رستم راشه ګوان دې مراوله او يهودي ته سوال جواب وکړ چې تم په دغه ورځ راشه زغره دې راوړه دواړه حاضر شو د عدالت په کوټه کې یو طرف ته حضرت علی امیر المؤمنین ولاړ دی امیر المؤمنین او بل طرف ته جناب څوک ولاړ دی يهودي د انصاف اوس يهودي سره په یو انداز برابر ولاړ دي یو طرف ته امیر المؤمنین دی بل خوا د رعیت یو عام انسان یو طرف ته صحابي علی دی بل ته يهودي دی یو خوا د نبی علیه السلام زوم د ترزوی دی بل خوا يهودي دا ولاړ شریح ورته وی ته خو امیر المؤمنین یې خو د انصاف فیصله دا ده چې دواړه به دغه یو ځای ولاړ یې صاحب بلکل همدې لپاره راغلی څه دا ورې ده وی د در زغره زما ده یهودي ته وی دا زغره ستا را کړه دا غوی نه زما ده علي صاحب ته وی قانون دار چې مدعي به ګوان پیش کوي ګوان دې پیش اوس علي صاحب کې څه دروغ وی سوال نه پیدا کېږي اب سنگ دروغ وی لیکن ګوان دې پیش وی صاحب دا یو دا غلام دا, دا ګوا دی او یو مې دا زوی د حضرت حسن دا ګوا دی دا دوه ګوان مې دي شریح قاضي ورته وی وی دا غلام خو د آزاد دی رده ګوی د لمنم او د دې زوی ګوی د پلار لپاره نه قبلېږي د حضرت حسن ګوی یې رد کړوي دا ستا زوی دی د زوی ګوی نه قبلېږي پلار نه ګوره حسن دروغ به وي که رښتیا به وي وایه په زوی تهمت چې د پلار لپاره دروغ وي نو شریعت وایي چې د پلار زوی د ګوی به د پلار لپاره نه قبلېږي شریعت وایي که رښتونی زوی دی بیا به هم نه قبلېږي ګوره اوس هغه شونډې به څنګه دروغ وایي چې حضور پاک مبارک ښکل کړي دي د حضرت حسن شونډې چا ښکل کړي دي رسول الله مبارک هغه خولې نه به دروغ څنګه وخېږي کومه خوله چې نبي علیه السلام مبارک پکې لاړې توکلې دي لیکن قانون د شریعت ته اوس ګوره وی دا ستا زوی دی د ده ګوی ستا لپاره نه قبلېږي بل ګوا راوړه وی نو یو بل خو نشته دغه یو دی نو بل خو نشته وی ښه نو بس تا ګوی مارت کړه ګوان دې نشته يهودي ته وی قسم وخوره بس وی قرم قسم چې دا زغره زما ده يهودي او قسم خوري زغره يهودي لور عادي صاحب ته بس زغره د قسم وخوره او تاسو را غواني څه خبره خلاص شو یار هغه يهودي په هغه دربار کې قاضي ته وی شورح ته وی قاضي صاحب یو منټ وی دا اسلام دا د مسلمانانو بادشاه او د عدالت ته راتلل او ما سره یو ځای ودرېدل او بیا د دې حسن ګوي د قانون مطابق تا رد کړه حالانکه د نبی علیه السلام مبارک نوسې دا معلومیږي چې سوچا دین دی اسلام دا دروغجن نه دی زه مسلمانېږم هغه ځای کې ایمان راوړم او زه دا دا دا زغره د ده د زمانه ده ورکه دا زغره ور حضرت علي صاحب له ورکړ او ایمان یې راوړ علي صاحب ورته بشک زغره زما ده او ته ایمان راوړ د ایمان په دې خوشاله کې مې درته وبخل زغره دی وړه انصاف دی ته نو جناب هغه جبله چې دی نو هغه نه هغه صحابي چې ورپېښ شو د رومه بادشاه ته هلکه وي اسلام دې راوړو او ته بیا واپس کافر شوې مرتد شوې دا دې څه وکړل کافر شوې اسلام متعلق دی اوس څه خیال دی نو هغه جبله بادشاه ورته وي قسم دی چې ډېر زیات په مسلمانۍ پسې خپه یم دا زړه مې داسې د اسلام پسې رپي نو بیا مسلمان شکن راځه وی خلک به وایي چې کله مسلمانېږي او کله واپس عیسایي کېږي خلک به راپورې خاندي یاره وای یو شی دی که چېرته عمر فاروق ما له خپله لور راکوي که نه نو دا به مې یو بانه شي چې وروره ځکه مسلمان شوم چې د عمر غوندې شخصیت راته لور وبخله نو دا صحابي ورته وایي که زما لور غواړې خو درنه قربان او که د عمر لور غواړې د هغه اختیار خو ما سره شته دی نه هغه به د هغه نه تپوس کول غواړي چې هغه درکوي که نه درکوي ویې لاړ شي تپوس دی نو که عمر لور راکوي نو زما اسلام تړل کېږي بیا مسلمانېږم لو کې مې خارخ دي مسلمانې پسې وی تپوس به ته کوم راغې مدینې شریفې ته هغه پیاده مزلې وي نو چې راغې وخت پکې وړېدو عمر فاروق ته الوی صاحب دغه جبله بادشاه بیا مسلمانې تړل کېږي خو ستا لور غواړي نو وی تا وته سو وی نو وی ما وته که زما لوري خو درنه قربان د اسلام د پاره او که د عمر لوري نو دغه اختیار خو ما سره نشته دغه اختیار خو هغه سره ته پوس بته کوم یا د خدای بنده وی وی خبر دی وته کړو وی د عمر یو لور نه چې د عمر څومره لوړی د یو مسلمان د مسلمانانه قربان شاباله په دې اسور شه په تکړه اس وګوره په هغې سور شه او ځان رسوه او ورته ووایه چې مسلمان شه د عمر لور دې په کار ده بس د سره نکاح ده شبه خو چې دې خدای پاک مسلمان دې ته انصاف وایي دې ته د زړه انصاف د زړه انصاف او زمونږ څه انصاف دی الله اکبر مونږ بلکې نقطې راوباسو چې څنګه ورسېده هله ګوله وه وی څه چل وشو؟ وی زمونږ بادشاه هغه جبله مړ شوی جنازه روانه ده اسلام یې په قسمت کې نو ایمان یې واپس نصیب نه شو انصاف دې ته وایي لور به هم بیا د اسلام نه قرباني د بادشاه لور ولې نه ده اسلام نه به قرباني زغره به هم بیا قرباني او بیا به د بادشاه که قاضي او جج دې غواړي عدالت ته به هم ځې دا به نه وی چې زه خو لوی سړی یم او زه خو بادشاه یم او زه خو امیرالمؤمنین یم او زه خو په خپل عدالت ته نه ځم مونږ بلکې نقطې راوباسو او پلان کې چې دی یاره داسې دی کنه یاره ډېر خراب سړی دی لکه لږ ځان سره به انصاف وکړه چې ته څومره پورې کوي په خلکو کې نقطې راوباسې یو ایران کې یو شاعر تیر شوی دی بېدل به وته وي ډېر خشته شعرونه به وي او د نبی علیه السلام صفتونه به کول په پارسه کې له هندستان نه یو عالم روان شو ایران ته لاړ چې یاره دا بېدل وګورم چې دا څنګه سړی دی د چا تقریر څوک واوري نو یاره لاړ شم دا وګورم د چا نعت څوک واوري لاړ شم وګورم چې دا به څنګه سړی وي د هندستان نه یو سړی لاړ ایران ته زه زمو دا بېدل شاعر ګورم ډېر خشته ښکلي شعرونه وایي او د نبی علیہ السلام صفتونه کوي چې دی خو لږ وګورم چې دا څنګه سړی دی چې ورغې تپوس یې وکړه کور یې کم دی وې د بېدل شاعر دغه کور دی چې دروازې او ډبوله راووت ورته وې بېدل مې پکار دی وې زه یې مه که نه نو ګیره یې خریلی وه خپه کېږی مه ګیره یې مکمل خریلی وه نو د هندوستان د عالم ورته وایي افسوس د نبی علیه السلام مبارک صفتونه کې داغه ناتونه وې او ګیره د خره لیدا ګیره خره داغه سنت د خره لیدا ګیره د خره لیدا ناغه بيدل ورته وای پارسه کې ویریش را می خراشم ولیکن دل مسلمان را نه می خراشم ګوره بعض خلک جواب کوي کنه ویخته خو خره ما ګیره خو خره ما خو د مسلمان له نه خره ما او دې زمانه کې دا سنت مړه دی ګیرې ته خلک ښه نه ګوري خلک یې نه پرېږدي نو که په دې نیت ګیره پرېښوده چې د پیغمبر یو سنت دی او جمدی کوم او تازه کوم د سلو شهیدانو ثواب الله درکوي نه هغه بېدل ورته وایي وي ریش را میخه راشیم دل کسی را نمی خراشیم د مسلمان زړه نه خریم چاته ضرر نه رسوم پړه پاکیم او ته څنګه جواب ورکړي هغه عالم وی غلط گفتی دروغ دی وی دل رسول الله را می خراشي د پیغمبر زړه خره دا موجه د مسلمان زړه نه خره د پیغمبر زړه خره د رسول الله مبارک زړه خره ولې ځکه هغه وی ګیره پرې ده واعف اللحا ګیره وګدې کې غاڼې کې او برید چې دي دا کټ کې دا اوخرای دا واړه کې او ګیره غنې کې نو ته د پیغمبر خبره نه منې دا غزړه خپه کې دا غزړه خره دروغ دی وي خپه کې ګمرونو ګیره خریل ګناه کبیره ده پرې خودلې واجب دي او غنولې واجب دي غنې بخه غنه ګیره به پرې دی او چې څوک یې خړی ډیر ګناهونه دي پکې یو ګناه خو دا ده چې د پیغمبر د سنتو خلاف شو ګوره شمېره د پیغمبر د سنتو خلاف دا یو خو ګناه شو دویمه ګناه څه ده همیشوالی پې وکړو یو ګناه سړی یو ځل وکړي دی همیشه کوي هر سار او په دویمه ورځ یې خامخا خورئ نو دا دویمه ګناه دا پې همیشوالی شو نو په ګناه د دوام وکړه همیشوالی دی وکړه دا دویمه ګناه شو دیمه ګناه په ګناه پیسې هم لګې ځکه ګیره په خرولو باندې خامخا پیسې لګي یا بنۍ له پیسې ورکې یا په پتری باندې په بلیټ باندې نو په هغې دې پیسې لګي نو په ګناه دې پیسې ولګولې دا درېیمه ګناه شو څلورمه ګناه ښکاره ده ښکاره پټه نه ده بعضې سړی ګناه پټه کوي دا ښکاره ګناه ده د خلکو مخکې کې او پنځمه ګناه څه ده د پیغمبر سنت ته تخشته نه ښکاري الله اکبر که د پیغمبر یو پیغمبر چې ته داسې نه دی تیر شوی چې د هغه دې ګیره دي د ټولو پیغمبران او بعضې خلک وایي زمونږ د بعضې قمقل ویره جنت کې ګیره نشته که نو جنت کې به خلک د ګیرې حد ته رسېدلي ني ابه داسې انداز کې د الکانو په شکل کې وي لکه د انسان د نرې نرې خط چې راشي او بیا به وخت عمر به تیریږي نه چې ویښ تیره اوږده شي د ګیره چې هلته کې خو ځواني ده که نه الله ځواني ورکوي نو که کم سړي ګیره نی راغلی اوس دې زمانه کې نو هغه له څه ګناه نشته نو جنت کې به داسې ژوند دي خلک به خرۍ نه خو داسې عمر کې وي چې ګیرې ویښته به لا ټوکېدلې نی راغلی به نی نو د پیغمبر سنت ته ته ښه نه ښکاري خشته نه ښکاري که د پیغمبر سنت ته ته خشته ښکارېدی بیا به د پیغمبر په شانتې ښکلی مخ جوړ کړی من تشبه بقوم فهو منهم رسول الله مبارک فرمایي وی چې چا د کم قوم سره ځان مشابه که د هغوی د ډلې نه دی دا د انګریزانو شکل دی زه حیران یم کله کله دا شیعګان د ایران د دوی دا بادشاهان او د دوی دا وزیران چې د انګریزانو ملکونو ته دورې کوي نو هغه خپل پټکی یې والي ګورې دا هغې نه بغیر نه ګرځي هغوی پکې بدې ښکاره شو خپل پټکی یې والي خپلې چوغې یې چولي خپل چې د هغوی د شریعت کم لباس دی هغه خامخا اغوستي ګنې تاسو وګورئ په اخباراتو کې تاسو ګورئ صدر ته مو ګوره وزیر اعظم ته مو ګوره وزیر ته ګوره نه هغوی په هغه خپله ګیره شرمیږي او نه هغوی په هغه کان چې د سر نه کم شي تاوي پګ وتوي پګ ستا د هندستان وزیر اعظم دی کنه او ستا د ملکم وزیر اعظم دی او د هغې د ملکم وزیر اعظم دی د هندستان وزیر اعظم ته وګوره سیک دی چرته تا په هغه په پوټو کې بغیر د هغه پګ نه ولیده وایه کنه دغونه د سر نه هغه پټی ته وکړي کې نه ته وکړي هغه پګ یې په سري نه خو هغه بوش سره په ملاقات کې په هغه پګ شرمېږي ځکه د هغه د مشر د ګورو نانک نښه ده د هغوی مشر او نه هغوی په اقوام متحده په اجلاس کې په هغې شرمېږي او نه د بل وطن په دوره کې په دا خپل پک شرمېږي نو ته د خپل پیغمبر په پټکي او په ګیره ولې شرمېږې دې د امریکې ته ځې نو پرتوګ به وباسې نو دغاښې پرتوګ به پتلون واچې او که د هغه دی نه بوش راځي د هغه شکل به جوړ کې که یو انګریز راځي چې د هغه شکل جوړ کړم چې زه ورته ښه ښکاره شم نو پتلون به واچوي د خر لکۍ شاته وې ځان دی او تا مخکې ټۍ وې ځان ده کړي ولې موږ مسلمان کم طرف ته لاړو دا یوازې زموږ ملک نه دی ورشه د عربو دا ملک یاره عربو کې دا یو صفت شته چې هغې خپل اوږد کمیس خامخا چي او د هغې په سر باندې چې هغه کم توره کړی غوندې وي هغه په سرۍ هغې په هغې کې هم نه شرمېږي لیکن زمون حکمران په خپل پیغمبر په سنت په پټکی شرمېږي د خپل پیغمبر په خپل جامه شرمېږي پتلون به واچي ټی به وې ځان ته کی ولی انګریزانو ملاقات لزم انګریز راځي زما ملاقات کوي نو اپ خپل لباس د پیرنګیتوب نه شرمېږي ته د خپل پیغمبر په جامو نه شرمېږي سیک په خپل پګ نه شرمېږي په خپل جامه نه شرمېږي او ته په خپل جامه شرمېږي پته ولګېده چې زمونږ د پیغمبر سره مینه نشته علیه السلام سره زمونږ د هغه ښکلي لباس سره مینه نشته هسې ټول ګپ شپ هم جوړو کو شروع کړی دی او هسې هغه زه عاشق رسول یم او زه د پیغمبر علیه السلام د سنتو عاشق یم او زه مسلمان یم که ته مسلمان او د خپل پیغمبر د سنت عاشق یې د هغه د سنتو پابندي به دې کوله د هغه سنت لباس او د هغه ښکلې سنت جامه او د هغه ښکلې سنت شکل به راته ښایسته ښکارېده مزیدار به راته ښکارېده ځان سره انصاف وکړه ورورې بل نه مه غواړه د شپې چې کله وده کېږې بړستن ده سر پکې پټ کا څادر کې سر پټ کو د خپل ځان ته مه ګوره خپل شکل ته مه ګوره او خپل گفتار ته مه ګوره خپلو خبرو ته مه ګوره خپل کاروبار ته مه ګوره چې یاره قبر لزم دا مې د هغې مطابق ښه کار کړی دی او که دا مې خراب کړی دی تا که دا خپل دا خپل وجود چې دا په ستا په نهه لېش دی کوم وجود دی دا دې برابر کړه دې نه غټه مسلماني بله نشته دی خو زه به بل ته ګوته نیسم وګوره هغه ملا صاحب دی هغه شیخ صاحب دی هغه حاجي صاحب دی هغه پلانکی صاحب دی هغه پلانکی صاحب دی او دا پلانکی ګناه وکړله مسلمان خو د مسلمان شیشه ده ځان ته وګوره چې دا ګناه په تا کې شته او که نشته نو که تا کې دا ګناه نی خو ټیک تا او که تا کې وي نو ځان نه ولې نه لرکه چې بل ته ګوتې نیسې ها یو شی دی که بل مسلمان کې د ګناه ولي د غلطي دی غلې غوندې ورشه پیاله چای به هم تې اوس کې ځان له کې نه وه یاره وروره دا غلطي ده کې وینم نو یا به ته هغه توبه وباسي ګنې ستا ثواب خو شو که نه غاړه دې خلاصه کړه شرموه مه پشي یا غیبتونه مه کوه نو حضرت عمار ابن یاسر فرمای الانصاف من نفسک ځان سره خپل انصاف وکا نور خلق پرې دا وا بل سره مکه و ځان سره وکا ځان سره وکا خپل لکه سوچ وکا سونه پو اے د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور و حضرت زینب رضی الله تعالی عنها او په ابو العاص باندې واده و رضی الله عنه هغه وکیلا د اسلام نه مخکنی خبرې دي د ابوالعاص د بیبي خدیجې خوریو د بیبي خدیجې خوریو د نبی علیه السلام مبارک د ښي نزوی و نو د نبی علیه السلام دا لوري د ترور لور کېده دی ورته په نکاح شوی و د اسلام نه مخکې چې کله نبی علیه السلام د نبوت دعوا وکړه د مکې کافر لاړل ابوالعاص ته کېناستل وی داسې وکړه چې د نبي سم دا لور پرې طلاق دی ابو لهب خو سپېرو د نبی علیه السلام دوه لونه د هغه په دوو زامنو کوېدن وي نکاح شوی وي هغه پرېښو دی نبی علیه السلام ته دواړه لونه روشل دي الله غیله بهتر خاوندان ورکړل حضرت عثمان غوندې شخصیت خو خیر ده تم کافر را یو ځای شو ورته یې وې ګوره دا مهرباني وکړه چې ته دا د نبي علیه السلام دا لور ده او دا پرېږده طلاق وله ورکړه او چې ستا په مکه کې کومه جینۍ خوښه یې ګوته پې کېږده مونږ یې درته په نکاح کړو ابوالعاص ورته وایي داسې کار دی چې د ټولې دنیا ښځې راغونډې کړې که نه نو د زینب په شان د شریفه ښځه د په مخ د ځمکه نشم پیدا کولی دا نه پرېږدم ټیک ده بس د پلار یې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او زما یې ورسره دغه اتفاق نشته زه په ایمان نه راوړم لوري د ما سره وي به خو دغه زمانه کې به د کافر او د مسلمانې د نکاح په منځ کې څه پابندي نه وه نو بیا زمانه وه د بدر غذا چې کله وشو د ابوالعاص پکې ګرفتار شو نور کافران هم ګرفتار شو نو نبی علیہ السلام مشوره وکړه صحابه سره نو فیصله په دې وکړه فدیه په مقرر کړ چې یو یو کافر به دومره دومره فدیه راوړي آزاد دی نه ابو العاص خو زمو د نبی علیہ السلام ابو العاص تم فدیه سوال جواب وکړه چې فدیه در پسې راشي ټول کافرانو سوال جوابونه وکړل د مکو د مکې مکرمې نه هر کافر د پاره فدیه رااله پیسې رااله نو چې کله د ابو العاص فدیه رااله نو زینب چې د رسول الله مبارک لور ده نو خو بیبي وه نو هغې چې هغه فدیه را لېږله نو د هغې یو امیل و هغه امیل وله حضرت خدیجې په جهیز کې ورکړی و د پله د مور امیل و هغه امیل دې سره و نو هغه خفه شوه چې بابا د نورو خلکو نه جرمانه غواړي فدیه غواړي نو زما د خاوند نه چې ته فدیه غواړې خو تا داسې شو لکه چې د خپلې لور نه ما نه غواړې که ځکه د هغه مال خو زما او زما د هغه دی نو هغه عامل یې په هغه فدیه د پاسه ورته زیاتي کېښوده نبي علیه السلام ته په خولې هغه ګونه کړه چې مطلب یې دا دی چې هغه کوم عامل ما له مور کړی که نه او تاسو کړی هغه عامل هم پکې واله حضور پاک مبارک له چې فدی رالی صاحب دا د فلان کی ده ښه دا ترې واخلې زه ازاد دا د فلان کی ده چې د ابوالعاص فدیه را مخکې شوه او ورته کېښودل شوې صاحب دا د ابوالعاص فدیه ده چې فدیه وکړه د پاسه پې د خدیجې د لاسه غامیل پروت و بس په ژړا شو غږ یې ونه کړ په ژړا شو صحابه وویل الله رسوله ولې ولې ژاړې وی ما له لور یوه اشاره راکړه لور ما ته یوه اشاره راکړه صحابه وی څنګه وی ګوره د فدیې نه زیاتی پکې د امیل را لېږلی دی د اشاره راکړه چې ما له مور خدیجې کومه مهر راکړی و که نه ته ما نه فدیه غواړې زما دا خاوند نه دام پکې واله نو که ستاسو خوښ نو دا امیل به د خپلې لور ته واپس کم ځکه چې دا زما لور سره زما ده بیبي د مشرې بیبي یو نښه ده او د حضور پاک مبارک خدیجه رضی الله عنها سره ډیر محبت او هغه زاړه حالات و ترایات شو تر مخ کې شو صحابه وته الله رسول دا ټول پیسې ورته واپس کوم قربان یو واپس کوته دا موږ ټول پرې راضي یو. ابوالعاص ته یې وې چې داسې کار دی، ته دې دا خپله فدیه واخله ځه، خو په تا یو شرط ږدم. اوس دې وخت کې د الله حکم راغلی دی چې د مسلمانې د کافر سره نکاح منع ده، نو ته به مهرباني وکړې زما لور به ماله راولېږي چې وطن ته ورسې. دا شرط یې پې کېښود. وی ډېره ښه ده. دی چې مکې مکرمې ته لاړ نو حضرت زینب یې خپل رور سره کړه، کنانه ابن الربیع یې د رور نوم و. وی دا ته واله او مدینه شریفه ته بوزه پیغمبر علیه السلام ته دا خپل لور واله خیر هغه قصه لګه وګده ده خو رای واسطه نبی علیه السلام په لار کې ورپسې حضرت زید ابن حارثه او نور صحابه لګلی وی تاسو پلان کې ځای کې ودرېږئ د ما لور به راشي ځان سره راولې مدینه شریفه مدینه شریفه ته راوسته څه موده پس دا ابوالعاص مالونه هم ورسره وو شام ته تجارت له تللی ډېر لوی سوداګر او تاجر او مالدار سړی نو چې واپس کله راته نو مسلمانانو په لاره کې ونیوه مالونه هم ورسره وو هغه مالونه غنیمت شو دی ګرفتار کړی وسته نو دی ډېر هوښیار و چې مدینې منورې دی کوڅو ته رانږدې شو که نه نو هغوی له اعتبار ورکړه چې ګنې زه تاسو نه تختم نه نو تپوس یو یره یو تپوس ته نه کوم چې د نبی رسول الله غلور زینب مخکې خو زما بیبي وکنه او واده شوی خو نه د وینا په کور کم یو دی وی دغه کوڅه کې مخامخ کورې دی الته اوسې وی ښه ښه او چې داغه د دروازې ته ور مخامخ شو منډه کړې مطلب یې دا چې مسلمانان وجلي کې صبر سره کوي نو د هغې زړې بیبي د نبی سم د لور د زینب کور ته ور دننه شو دروازې ته پسې کونډه کړه زینب چې وکتل ابوالعاص دی ته څنګه رالی وی بس زه خو رالم ماله امن راکړه مسلمانانو نیولې ما تجارت ته تلم شام ته او مالونه هم رانه واغېستل او زه هم قید کړم تاله راوتښتېدم نو ګوره زوړ خاوند دی خامخا هغه زاړه روابط نو حضرت زینب راله نبی علیه السلام مبارک ته کېناسته وی د الله رسوله بابا یو تپوس دنه کوم وی وایه وی که یو خزه چاله امن ورکی نو تاسو امن ورکوي که یو خزه چاله امن ورکی وی او زینب زه ما ستا قیدی لا ابو العاص لا امن ورکړی ما امن ورکړی ابو العاص بیا راوغوښته صحابه راوغوښتل هغه کم قافلې چې دې ګیر کړو وی تاسو چې د کم مال اغشتري خو تاسو غنیمت دی او که تاسو خوښه یو دا مال ورته واپس کوي نو ډېر بخي هغه وی ډیره خدا چا د کور نه لوټه راځغلول او چا بستر او چا بل شي چا بل څه درې خپل مالونه ورکړل ویزاب العصا ته تعالی مونږ امن درکړه زما کې انصاف ته ګور اوس کړ چې دې مکه مکرمه ته لاړ خلک یې راغون کړل چې څومره پر دې امانتونو ټولې خلکو له ورکړل او پر دې قرضې چې وسره وې غیم ورکړي او خپل مال راجمع کړ او درېده وې اے خلکه په ما د چا امانت شته وې نه د چا قرضه را باندې شته وې نه وې ووایه که د چي وې نه ته ډېر ښه وفادار انسان یې او موږ له خپل قرضونه هم واپس راکړل او موږ له خپل امانتونه هم راکړل وې ښه نو زه دا کلمه یم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما د خپل رسول انصاف ولیده ما سره دوه ځله انصاف وکړو یو ځل یې مخکې وکړو یو ځل یې سره بیا انصاف وکړو بوتله ورغلی ما انصاف یې را سره وکړو او په مدینه کې مې مسلمانۍ تړه شوی خو کال ته مې ایمان راوړو نو خلکو به وایي چې د پردو خلکو د مالونو لپاره اسلام راوړو تاسو له مې خپل مال راوړو څه اوس مسلمانېږم دا غځی نه راغی مدینې منورې ته او د نبی علیه السلام په لاس یې لاس کېښود مسلمان شو چې مسلمان شو رسول الله مبارک ورته بیا حضرت زینب دوباره په نکاح کړه بیا دغه نکاح الله راوستل زړه کې سړی سوچو کې چې ما کې سونه پور انصاف دی بس زه بل نه غواړم ما کې انصاف شته که نشته خاون به ښځې سره خپل انصاف کوي ښځه به د خپل خاون سره انصاف کوي په خپلو حقونو کې بچی به د پلار سره انصاف کوي دا زما پلار دی دا په ما حق دی زه څونه پورې انصاف د پلار سره کوم او پلار او مور به د خپل بچي سره هغسې انصاف کوي چې یاره د دې بچي خو په ما حقونه شته څونه پورې به زه انصاف کوم ګاونډي د ګاونډي سره نیک ده خپل مزدور سره او د خپل همسایه سره او د خپل زمیدار سره او زمیدار د خپل نیک سره او دا رنګه هر مسلمان د بل مسلمان سره سوچ وکړه چې ما کې انصاف زمونږ د خلکو دا یو غلط سوچ دی یاره جی هغه بې انصافه سړی دی نو هغه ظالم دی نو هغه دا ګناه کوي نو هغه دا ګناه کوي ته سوچ وکړه ته څومره کوې سرپټ کا پسادر کې د شپې او سوچ وکړه استاد مې دی د دین مې استاد دی د دنیا مې استاد دی زما په اړه کې هغه سره انصاف شته که نشته ورسره قسم دې زه خو په خپل ځاني زما خو چې د سکول استاد نه دی د سکول یو ټکی راته په سکول کې خولي زه یې قدر کوم د سکول د استاد پوره احترام یې کوم قدر یې کوم سر ته ورته نه کښېنم اګر چې سر ته مې کښېنې وي کښېنه زه یم نه ته به سر ته کښېنې زما د سکول استاد د خپل سکول د استاد قدر کوم او بیا د دین دا استاد چې قران د توخی حدیث سره توخی فقره توخی یا د دوه درې څلور د دین مسلې وخی خامخا به قدر کې عزت پکې دا قدر عزت په مونږ کې نشته مشرانو کې هم کشر کل کې نشته نبی علیہ السلام مبارک څومره لوی شخصیت په لار د سپینګری نه مخکې بنته مونږ څومره په سوزکی کې بس سپینګری ولاړی په بس کې بس سپینګری ولاړی پلین کوچ په دروازه کې به ملې ټیټه کړي ځوان زلمی به سوټا په سیټ ناست دي ست به ورته نه کوي چې راځه په دې سیټ باندې کښېنه بس دا د کوم ځای نه انصاف شو نو خپل زړه کې انصاف وکړه دروغ مې نن څونه ووې غیبت مې د څونه مسلمانانو وکړو دوکه ټګي مې څونه مسلمان سره وکړه او د الله سره مې څونه انصاف وکړو مونځ مې ولرن کړی دی او که مې نه دی کړی او د رسول الله مبارک د سنتو مې څونه قدر کړی دی ګیره مې شته که نشته برېت مې پریښې دی که نه ګیره به پرېږدې ګڼی به برېت به کټکی خپه کېږې مه زما په دې خبرو قسم دې زه په دې بل په نیت نه یم زه یم چې خدای پاک تاسو خپل پیغمبر ته نږدې کړي ما له په الله اجر راکړي که نه تاسو له فایدې لپاره او که یو سړی دا ګناه کوي دی دی وایي چې دا ګناه کوم دا نه وایي چې ګناه نه کوم نه وایي چې د ګناه کوم او الله مالا د دې ګناه نه د بچ کېدو توفیق راکې دو کسان عیسایان رالل نبی علیہ السلام مبارک ته استازي و استازي ګرې خړېلې وي حضور پاک مبارک ته مخ بل طرف ته واړو او بعضې خلک داسې وي بدبخته به ورته وي چې حج له لاړ شي او الته کې ګیره پریدي او بیا وخوري واپس چې راځي بیا وخوري نو دا مونږ ګیرو والا چې عادت بس د کوس کړو که دا د ډوډۍ ست راته څوک نه کوي اګر سره څوک خبرې نه کوي څه چل دی پکې رونو الانصاف من نفسک رومبه خبره دا شوه په زړه کې ځان سره انصاف کول بل نه غواړې سوچ وکړه چې ته څومره انصاف بل سره کې د خپل وجود ته وګوره چې د ما د وجود په شریعت څومره برابر دی ته تر ځان قاضي شه کنه ته خو چې بادشاه انصاف ونه که قاضي انصاف ونه که تا ځان سره څونه انصاف وکړو د ژوند او د مرګ دې پته نه لګي یوه دویم بذل السلام للعالم سلام باچه په مسلمان چا سره چې مخامخ شي السلام علیکم ابرتوی وعلیکم السلام وی په تاسو لري هلاکت یو تاسو لري خدای په غضب اخته کی نبی زمت عائشه نرمی کو داسې کې وی تا د دوی خبره و نه چې دي سام لفظ تا ته وی سام سام خو هلاکت ته وی نو تا دا ما خبره و نه د عائشه چې ما علیکم وی علیکم دا معنی چې تاسو وی هغه پتا نو د خیری ما د پاره نه قبلېږي زما هغه در پاره قبلېږي نو چې تا ته یو سړی وی سام علیکم سام معنی څه هلاکت خدای دې ملک خدای دې هلاک نو ته ورته وعلیکم چې تارې خدای هلاک کړي نو یو بل ترې خیرې وکړه ځواب دې وګټه السلام علیکم ښه چارې هغه ځای نه به اواز وکړي ښه چارې نو چار څلورو ته وایي ښه په څلوري شي دوا دې ورته وکړه که خیرې دې ورته وکړي دې په ځای ښکلې لفظ دی السلام علیکم بل له پکار چې ورته وعلیکم السلام څه الله یې د مصیبت نه په امن کا خدای دې د کفر نه په امن کا خدای دې د بیمارو نه په امن که څونه ښکلې دعا دې ورته وکړه چې په لاره تېرېږې ته به سلام اچوې چې د پاسه په سایکل ځي په لاروان به سلام اچوي په ناس به لاروان سړی دا ولاړ سړی سلام اچوي کشر به په مشر سلام اچوي ها کله مشر به مخکې شو لاخه خبره ابو تو علیکم السلام وي او دریم صفت څه شی دی الانفاق من الاقتار یو سړی وي زه مالدار یم وس مې نه کېږي نه چې څومره دې وس کېږي دومره خرچه کوه غریب یې لږه خرچه کوه تېره جمعه مې دې بیان درته کړی نو حضرت عمار ابن یاسر فرمایي دا درې صفتونه ځان سره انصاف کول په دې خپل زړه کې او هر چا باندې سلام اچوه دې ته مه ګوره چې د سره مې جوړه ده او که د سره مې روانه ده او دریم خرچه کوه د الله په لار کې که لږ مال دې ولې نه وي وایي چې دا درې صفتونه چا په ځان کې جمع کړل فقط جمع ایمان د ځان کې ایمان جمع کړه دا کامل مسلمان دی او کامل مؤمن دی دا د ایمان پوره نښه ده بهر کې دا لومبۍ خبره لږه ډېره ضروري وه ځکه مې وضاحت سره درته وکړله او لنډه طریقه دغه ده چې سړی د شپې سملي د دې مخ په خپل صادر کې پټ کی او د دې سوچو کې نو خپل انصاف به د خپل معلوم شي ما کې سونه پور انصاف دی د خپل گاونډي سره د خپل رور سره د خپل تربور سره د خپل مور او پلار سره د خپل بچو سره د خپل استاد سره د خپل رور سره د خپل خځې سره د خپل بچو سره سونه پور انصاف پالن کړی دی که کمی دې کړي توبه وباسه س آینده د پاره د بل روزه کوشش وکړه چې ځان کې انصاف پیدا کړي ورونو د مرګ او د ژوند ګوره اس پته نه لګي چې موږ داسې الله سره مخامخ شو په داسې حالت کې چې زموږ په زړه کې هیڅ قسمه بې انصافي ني نو انشاءالله چې رب العالمین به موږ له پاغې باندې اجر نصیب کړي دا زموږ څه بعضې ملګري بیماران دي دا نصیر الدین میا صاحب دی زمونږ دا عثمان الدین باچا صاحب زوی دی بیمار دی هسپتال کې او غریب وې باندې خبرې هم بندې کړې دي نو دې دعا غواړي پروردګار دی والله شفا ورکړي یا الله ته ولا شفا ورکړي زمونږ عبید الله لالا چې دی نو هغه هم نا جوړه دی خو دې پرون خبر شوم هغه تم دوکه چې الله تعالی ولا شفا ورکړي الله دې جوړ کړي او دا خو اجتماعات وي کوم اجتماعات چې داسې کیږي چې هغه اجتماع کې څه غلط بدعات او څه رسومات وغیره نه وي او صرف د نبی علیه السلام مبارک صفت وي پکې د هغې ناتولی پکې نو بیا خیر دی هغې کې شرکت منع نه دی او چې شریعت خلاف کارونه پکې کېږي بیا خبره نه پیاز خوړل د جمعې پر ورځ مکروه دي کنه بالکل اوګه کچه اوګه او کچه پیاز د جمعې پر ورځ باندې د هغې خوړل مکروه دي یعنې یوازې جمعه نه که یو عام د مسلمانانو مجلس ته سړی ځي نو بیا دې هم نه خوري ولې ځکه د خولې نه بوی ځي مسلمان ته ضرر دی د جمعې پر ورځ باندې مسلمانان زیات هغوی ته هم تکلیف وي فرشتو ته هم تکلیف وي نو اوګه او پیاز د خولې نه بوی بوزي کچا د دې استعمال مکروه دی خو د اوګې پیازو تپوس دی که د نسوارو تپوس دی ونه که د اوګې د پیازو بین سونه یو د نسوارو به سونه او کنه غونډار اوس ما ته چاوي چې هغه قات راغی وی دغه ته ورسېد پنځو روپو ته دعا وکړه یا الله مریضان له شفا ورکې خدای دا کم مریضان چې مې نمونه واغستل ته ول شفا ورکې ته روغ کې کورونو کې هسپتالونو کې چې چا کار مریضان دي الله تعالی شفا ورکړي خدای قرضداران د قرض نه خلاص کړي څومره مردگان چې وفات دي زمونږ دی احمد جان والده وفات شو هغه تم دوه چې خدای مغفرت نصیب کړي نور مردگان چې څومره وفات دي ټول مغفرت نصیب کړي بشیر وای ما ته دوا وکړه نو دته هم دعا وکړه د څه مقاصد چې الله تعالی ورته پوره کړي الله موږ د آفات او بلیات او مصائب او غمونو نه پامن کې خلاص کړي خدای د سنت او اتباع نصیب کړي د نبی علیہ السلام په نقش قدم هم روان کړي د شیطان د چالونو سکیمونو نه پامن کې خلاص کړي خدای کړه چا کاروباري ته پکې برکت واچي دا چا نوکری وي زراعت وي پټي د پټي کروندې کوي ته پکې برکت واچي ته چا لاس تنګي ته فراخ رزق نصیب کړي زمونږ په دې وطن کې امن او امان راولي د مصیبتونو آفتونو عذابونو او د قهرونو نه غضبونو نه الله پامن کې وساتي څومره جمع چې زموږ د جمعې مرګري دی الله ټول مغفور کې ټول مرحومین کې خپل فضل کرم په کې زموږ دعاګانې قبول کې اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا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 افسر